بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا صدق الله العظيم په تیر درس کې ورونو موږ او تاسو د استشراق یا ختیځ پوهنې په باره کې خبره وکړه د ختیځ پوهنې یا د استشراق تعریف هم واخیسته دغه تاریخچه هم واخیستله د هغه ټوله هغه طریقه او بیا وروسته خرم خبره په دې باندې را خلاصه کړه چې استشراق په افغانستان کې څه کړي او بیا هم دا ویلي چې د افغانستان خلکو ته دین په اوسنۍ زمانه کې د دوو جهتونو یا د دوو لارو نه تقدیمیږي وړاندې کیږي ورته یو مسجد او محراب او مدرسه او بلی اکاډمیک مراجع حکومت عدلیه او نظام او بیا ویلي چې کوم چې اکاډمیک مراجع دي که پوهنتونونه دي که اکاډمۍ دي که نصاب ده که د معارف وزارت ده که د عالي تحصیلاتو وزارت ده که عدلیه ده که قضایي سیستم ده دا تقریبا په یو ډول استشراقي اسلام باندې ولاړ دی دغه نه ګیله نشته چې هر څه کوي ځکه هغوی جوړ شوي راغلي په همدې خاطر دي بل هم دا ویلي چې اسلامي خالص اسلامي جهتونه چې هغه مدرسې دي یا خانقاوې دي یا پیران او شیخان دي یا علما دي هغوی ډېر محدود وسایل لري حکومتونو دوی په خپله په یو ډول تنګنا کې ساتلي دي تنګۍ کې ساتلي دي چې دوی ډېر وسایل ونه لري تاثیر په ملت کې ډېر نشي خلکو ته خپل پیغام په پوره پیمانه باندې ونه رسولی شي دویمه خبره په هغه کې د نصاب د محدودوالي یا د کمزوروالي خبره و چې کوم نصاب منګه تقدیمو وړاندې کوي یا هغه خالص صوفیانه نصاب دی په هغه کې خالص روحي او معنوي بحثونه دي او ملکوتی پروازونه دي د دنیا د مشکلاتو سره او په دنیا کې چې اوس مسلمانان د کومو عملی فتنو سره مخ دي دغه حل پکې نشته بلکې ډیر ځله داسې پیښه شوې ده چې زمونږ خانقا د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې ډیر ځلې زمونږ خانقا د ارګ تر سوري لاندې راغلې ده او د ارګ تر سوري لاندې پاتې شوې ده او نور مدارس چې دي هغوی په خپل د خپل وسې مطابق په انفرادي ډول باندې علماو یا په اجتماعي یا اجتماعي مانن ډول باندې مدارسو کوشش کړی دی خو هغه کوشش یې ناکافي و نیمګړی و زه تاسو ته یوازې یو مثال وایم چې د ځینو وروڼو په ذهن کې به دا ګیله وي چې ښه نو دا ډول کې استشراقي اسلام شو دا بل ډول بیا دا شي د دوی وسایل کمزوري شو نو د اسلام او مسلماني به نو سړی د شان اخلي د مدارسو نه به اخلو د علماو نه به اخلو د خپل د دین د مراجعو نه به اخلو خو هغه چې د دین سره وفا لري اخلاص لري د دین سره د هدف ارتباط لري د تجارت ارتباط ورسره نه لري د موقف ارتباط ورسره نه لري د موږ تاسو په د افغانستان کې د کلو شمیر تاسو څومره تخمینوي څونه کلی به په ټول افغانستان کې تاسو نه پوښتنه کوم په افغانستان کې به څومره کلی وي هسې تخمیني ووایه دوه زره کلي خو زه داسې ګمان کوم چې هغه به په درېو ولایتونو کې وي دوه ویشت زره نه به هم زیات تر څلوېښتو زره هم زیات دي زه داسې ګمان کوم چې په ټول افغانستان کې د کلو شمېر د دوو لکو تر دوه نیمو لکو پورې ده غټو واړه کلي باندې دا چې حساب دوه دوه نیم لکه کلي چې موږ ولرو چې په هر کلي کې یو جومات فرض کو نو څو جماعتونه باید موږ ولرو دوه لکه جماعتونه ولرو او بیا په هر جماعت کې یو ملا فرض کو چې مازن امر سره نه وي معاون امر سره نه وي نو موږ تاسو په افغانستان کې د کمونیزم د راتګ نه مخکې څو ملایان باید درلودلی وای دوه لکه ملایان هم درلودل هغه چې خلکو ته به منځونه ورکول مسجدونه به قربانې ودان او آباد به وو ایا زمونږ دغه دوه لکو علماو د زموږ داسې اټکل دی دغه دوه لکه علماو زمونږ دا دوه لکه مې حسابوي دا یو لک حساب کړي دغه یو لک علماو زمونږ د کمونیزم په خلاف یو لک مضمونونه ولیکل یو لک کتابونه او رسالې ولیکلې کمونیزم د یوې ورځې خبره وه او که هغه د لسګونو کلونو مسلسل کار و ها مسلسل کار وکړ داسې یو زلزله خو نه وه چې بس یو راپورته شوه او ټول ملک یې ولړزاوه کمونستانو وکولای شول کلو ته ورسیږي باندو ته ورسیږي غرونو ته ورسیږي درو ته ورسیږي د مکتبونو ځوانانو ته ورسیږي د پوهنتونونو ځوانانو ته ورسیږي کارګری اتحادیو ته ورسیږي پوز ته ورسیږي پولیسو ته ورسیږي خو زمنګ د کلی مولا خپل کلی ته نه رسیده د دې معنی دا نه و چې هغه نه غوښتل چې ورته ودرسېږي بلکې هغه چې په کوم نصاب کې روزل شوی و او په کوم ډول دین هغه اخیستی و بس همدومره و چې دا د چلاوه تر دې ور اخوا ته د فتنو د ګمراهیو د وارد شوو جهالتونو د مختلفو ایډیالوژیو د مقابلې نه څه ورسره و نه پانګه ورسره و نه یې غمه ورسره وه نه موږ یو لک کتابونه ولیکل نم یو لک مزامین ولیکل نم یو لک رسالې ولیکلې نم یو لک اجتماعي جوړې کړې او نم یو لک فیته و درلودلې چې د یو د هر ملا یو فیته یا د پنځه زره فیته مو نه درلودلې د کمونیزم په خلاف وینا وي تقریرونه سل زره مو نه درلودلې زره مو نه درلودلې پنځه سوه مو نه درلودلې سل فیتې موږ تاسو نه درلودلې چې هغه خلکو اورولې وي یو بل ته په کلو کې خورې شوی وي سل فیتې نه درلودلې او کوي نو هغه هم د ډیرو محدودو کسانو وي په ډیرو محدودو ښارونو کې او تر ډیرو ډیرو بشمارو فشارونو لاندې همداسې وکنه اوس وګوري بیا بیا اوس طالبانو يرغل کړی ټول افغانستان تر خپل تسلط لاندې غنلې دی کلی ودان دي ملان هم خډیر دي مساجد هم خډیر دي خانقاه هم خډیر تاسیس شوي زړیم تازه شوي بیرته دغه دولکه شاوخوا کلی چې دولکه مساجد ورکی دي او دولکه امامان شاوخوا ورکی دي دغه دولکه علما د صلیبیت یا د مسیحیت یا د سیکولریزم یا د غربي نظریاتو په مقابل کې څومره فعال دي څومره فعال دي د فعالیت یې کچه اندازه څونه ده څونه خلک په دې پوهولي دي چې دا د تاسو د دین دښمنان دي څونه مزامین لیکلي دي ښکاره نه پټ یې څونه لیکلي دي په مضمون لیکلو باندې او د یو مسلې په لیکلو د یو فتوا په لیکلو باندې په مستعار نامه باندې هم ډېر څه کېږي څومره یې لیکلي دي دا اوس هم موږ ښه ډېر علما لرو مساجد در باندې ودان دي خو اکثره یې داسې پېښېږي چې ملا صاحب د پی آر ټي په جماعت کې امام دی جماعت ورته جوړ کړی پی آر ټي او امامت او خطابت پکې کوي ملا صاحب او ملا صاحب ځان کافر هم نه غني ګمرام نه غني فاسق هم نه غني ځان بی دین هم نه غني خنر وند نر ملا غني ځان پانګه یې کم ده علمی پانګه یې کم ده د دین او د بی دینۍ ترمنځ د تفاوت لپاره چې څومره احساس او علم شرعي معلومات پکار دي دا د په نصاب کې شته نه د په کتاب کې شته نه د په کتاب کې واځي د عبادت او ځینې مسائل شته د تیمم د روژې د زکات د حج د نفاس د حیض د صدقاتو د قتل د قصاص د دې شیانو مسائل پکې شته ده هغه ثابت مسائل دي د اوسنۍ زمانه د مشکلاتو په حق له باندې یا د اوسنۍ زمانه د مشکلاتو د حل لپاره لدوی سره معلومات هم نشته کم دي فعالیت هم نشته کم دی نو ځکه موږ تاسو په زغرده باندې ویلی شو چې موږ تاسو په خپل په علمی دګر کې د راتلونکو او د تیرو راغلو فتنو د مقابله توان نن درلود مخکې نه درلود اوس هم نه لرو اوس هم نه لرو بلکې لا ډېر ډېر ملایان مفتیان پیران شیخان بزرګان دا لاړل نرونه د صلیبیانو په صف کې ودرېدل ځینې ورونو په ذهن کې دا خبره تېره شوې چې یاره نو د زمونږ علما لکه چې هېڅ نه کوي یا هېڅ نه دي کړي نو دا دین له چا نه مونږ ته را رسېدلی دین د همدوی نه را رسېدلی مونږ ته الله د دوی ته اجر ورکړي په مختلفو زمانو کې مونږ ته دین را رسولی خو هغه دومره محدود زه به یو مثال درته ووایم زما د کلی په خپل جماعت کې زما د کلی خپل امام ما ته قصه کړې وای زمنګ د خپل کلی په جماعت کې به د کلی الکانو چې په مکتبونو لیسو کې او پوهنتونونو کې به درس وای د زرشا په وخت کې د خلق او د پرچم په نامه باندې دوه اخبارونه راوړل بیا به د جماعت په غول کې دننه الته به غړولې و د کلی الکان به ور باندې راټول کړي و او بیا به په جماعت کې دننه د خلق د اخبار مفاهیم او مزامین او د پرچم د اخبار مزامین دا به خلکو ته شرح کول ملا صاحب ما به هم پکې برخه اخیستله زه به هم ورسره ناست وم وایي ما به یې عکسونه کتل په دې عکسونو کې به وایي داسې غټ غټ تندي به وو شخ شخ برېتونه به وو د دوه عکسونه به وو ما به چې دا څوک دی وایي هغه به چې دا قهرمانان دي دا ملي قهرمانان دي یو ته به یې لیکلی وو امین یو ته به یې لیکلی وو ترکه یو ته به یې لیکلی وو ببرک یو ته به یې لیکلی وو یو بل ځناور ملا صاحب په مسجد کې د مسجد په صحنه کې دننه د خلکو سره په حلقه کې ناست وو دا یې نه شوه سره بېلولی چې دغه مسجد اوس د کمونیزم د خپراوي ځای ده او که دا د توحید د خپراوي ځای ده او دغو خلکو ته روا ده که ناروا دغه جایز دي که ناجایز چې دوی دلته دا کار کوي نو په مجموع کې موږ او تاسې باید د خپل ځان نه ګیله ولرو د یو ملت په حیث باندې د ځان نه ګیله ولرو یو ملت په حیث باندې د خپلو علماو منورینو بزرګانو شیخانو صوفیانو شیخ الحدیثانو د دې ټولو نه ګیله ولرو ځکه چې په پوره پیمانه باندې د وخت د فتنو د مقابلې لپاره زمونږ په رهنمایي کې پاتې راغلي کمونیزم د ماسکو نه راغی په افغانستان کې شین شو هغه کلی کلی ته ورسېده په هر کلی کې بېلا بېل راوټو کېده خو زمونږ اسلام د خپل کلی نه کډه وکړه بل خواته لاړ په داس حال کې ملا صاحب موجود وو پیر صاحب موجود وو شیخ صاحب موجود وو حاجی صاحب موجود وو نو نه دی حاجی صاحب سره دونه معلومات و نه دی پیر صاحب سره و نه دی حضرت صاحب سره و نه دی ملا صاحب سره و او که هغه ډیر محدود خلک و په ډیرو محدود محدودو ځایونو کې و دا د تیر درس په باره کې مختصر غونې وضاحت و د نن درس د منګ او تاسې د تنصیر یا تبشیر یا د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو په باره کې ده نصرانیان څنګه نور ملتونه په نصرانیت کې داخلوي په دې باره کې ده د نصرانیانو لخوا د نورو د نصرانی کولو طریقه لار او عمل دې ته تنصیر وایي په عربی کې تبشیر دوی ور باندې نوم ښي یعنی زیری ورکول که تاسو وګورئ د مسیحیانو چې څونه کتابونه دي یا تورات او انجیل ترجمه کړي یا نور اکثره یا د مجده په نامه باندې ده یا د زیری په نامه باندې ده یا د نجات په نامه باندې ده بس د دغه موضوعاتو په اړه باندې اوړي را اوړي د هغه دا ګمان ده بلکې دا عقیده ده چې څوک مسیحیت ومني نو هغه ته د عذاب نه د خلاصون زیری ورکړ شو د جهنم د عذاب نه د خلاصون زیری دی د هغه لپاره نو ځکه دوی خپل کار زیری ورکول غني خلکو ته د مسیحیت په باره کې زه تاسو سره نن نه غږیږم چې مسیحیت څه ډول دین دی څه وخت شروع شوی څنګه تر ننه پورې راورسېده دا بیل بحث دی په دې باره کې ډېر کتابونه لیکل شوي دي خو متاسفانه چې په نورو ژبو کې په پښتو فارسي کې ډېر کم لیکل شوي دي او کېدای شي لا نه وي لیکل شوي دي چیرې یو نیمه هڅه که اوس شوي په زرګونو زرګونو مسیحي فوځونه راغلل او په زرګونو مسیحي مبلغین او مناصرین دا راغلل د افغانستان ولایتونو ولسوالۍ او کلو ته ورسېدل خو موږ لا تر اوسه پورې د دوی په باره کې نه په زرګونو مقالې لیکلي نه په زرګونو کتابونه او رسالې لیکلي نن په زرګونو مجلې چاپ کړي نن په زرګونو انټرنیټ پاڼې لرلې دي نن په زرګونو باندې غونډې او اجتماعات جوړ کړي او نن په لسګونو کړي دي او نه چیرته یو پنځه کسه علما راټول شوي دي چې ویلي راځي دا د مسیحیت په باره کې موږ یو څه ولیکو چې د خپل ملت د موږ په دې دوکه نشي تیر نه وځي په ځای د دې چې دغه کار یو ملا یو شیخ یو مفتی کړی وای به دا منبر ورنه نور ونیو د موږ او تاسو په عقیده باندې په هیواد باندې په حکومت باندې په نظام باندې په ملت او په فرهنګ باندې صلیبیت يرغل کړي هر څه راته پېمال کړي دي خو تر اوسه پورې موږ ته د موږ علماو په اکاډمیک ډول باندې په علمی ډول باندې د خپل د موږ د دې دښمن هغه هویت شناسای نه درکړي چې تا دښمن دغه شی دولتانه دغه غواړي ما خو ډیر کم لیدلی دی کابل کې ډیر کم داسې مزامین شته چیرې یو نیم یو ژورنالیست چیرته یو کار کړی وي یو علمی جهت یو دینی جهت یو اسلامی تنظیم یو تنظیم په حیث باندې د دې لپاره تر اوسه پورې کار نه دی کړی او دا یو لوی مشکل دی که دې ته علما متوجه نشي دې ته لیکوالان متوجه نشي دې ته ادیبان شاعران متوجه نشي د زمانې په تیریدلو به کرا کرا خلکو ته مسیحیت او نصرانیت په افغانستان کې یو آشنا پدیده ښکاره شي کرکه نفرت دا به ورنه نه وي بلکې بیا به ورسره د همزیستۍ شعار دوی هم پورته کړي چې بس تاسې هم اوسئ موږ به هم اوسېږو خیر تاسې د مې موږ به مو د دې ویره ښه موجوده ده راځو دې ته چې دوی ولې غواړي نور خلک نصرانیان کړي او بیا په خاص ډول باندې مسلمانان ولې نصرانیان کوي د دې سوال د جواب لپاره چې د مسیحیت تعریف ته وروګرځو د تنصیر تعریف ته د تنصیر تعریف یا هغه مدلول یې دی چې دا یو دینی سیاسی استعماری حرکت دی دینی سیاسی استعماری حرکت دی چې د استعماری جنگونو په وخت کې شروع او تر اوسه روان دی او هدف یې د نړۍ په ملتونو او وسایلو باندې تسلط او قبضه ده اوس چې بیرته راوګرځو د دې تعریف هغه مفردات شرح کو یو یو ټوټه یو یو ټکی نو ګورو چې دې ته ولې دینی حرکت وای ځکه د دین لخوا نه د کلیسا لخوا نه د دوی د مذهب لخوا نه د پلار اچول شوی دی او د دوی د دین علما د دوی د دین مبلغین په دې کې اخته دي او شعار هم دین دی دی وایي چې موږ خپل دین خلق ته رسو نو دا یغه د دینی وجه ده خو دغه دینیت چې دی په دوی کې دا دروغجن دی په تنفیر کې یا د خلکو په نصراني کولو کې د دوی دعوه دروغجنه ده او د دې دلیل دا دی چې په خپل په غرب کې عیسایان یا مسیحیان مسیحیت نه مني دوی په خپل په خپل دین باندې تر اوسه پورې پوه نه دي په برتانیې کې یو احصایه په کار چول شوې وه هغه کې د یو پوهنتون ځوانان د یو پوهنتون ځوانانو نه سروې شوې وه په سلو کې ونوي فیصدو یې ویلي وه چې موږ نه پوهېږو چې موږ مسیحیان یو که نه یو د دین سره نه څه تړاو شته دی موږ نه په دین پوهېږو نه هم د دین سره دلچسپي شته په سلو کې دوه کسانو یې ویلي چې هو کله ناکله د موږ په ذهن کې دا راګرځي چې موږ مسیحیان یو باید یو څه د دین خبره هم زده کړو په خپل دین هم ځان پوه کړو یو فیصد داسې ویلي چې هو موږ مسیحیان یو او قوي دیني تړاو لرو د دین لپاره باید کار وشي د دوی په خپل غرب کې مادیت او الحاد دومره وده کړې ده چې الته نه خلک يهودیت مني نه مسیحیت مني نه اسلام مني هیڅ نه مني بس دی ده او خېټه ده او شهوات دي د خېټه لپاره د شهوتونو لپاره هر څه کوي او تر دې چې لا ورتیر شي خپل د امدغه مسیحیت د دین علما او مبلغین چې دوی په خپل په خپل مسیحیت باندې هغه عمل نه کوي په تیر څو کلونو کې چې د مسیحي علما او د مسیحي راهبانو په باره کې تر ټولو مشهوره خبره په میډیا رادیوګانو تلویزیونو اخبارونو کې راځي هغه څه شي ده هغه د دوی جنسي سکندلونه دي چې دوی څنګه په لیواتت ککړ دي څنګه په زنا واخته دي او څنګه یې واړه الکان اغوا کړي دي او بیا د هغوی سره په کلونو کلونو بدفعلۍ کړې دي او بیا هغه دنیا ته راوتلي اخبار ته راو اخبارونو ته راوتلي دي او په دې باندې اوس سره اخته دي د مسیحیت په دنیا کې تر ټولو لویه ډنډوره چې نن سبا د دوی په منځ کې خوره ده هغه ده چې دوی په خپلو کلیساو کې څنګه په اخلاقي فجایو باندې اخته دي دوی په خپل خپل ځان لپاره مسیحیت نه مني د نورو خلکو لپاره به یې څه خور کړي خپل لا مسیحیت د مسیحیت په مقاصدو باندې پوه نه دي که چیرته دوی د مسیحیت د پاره کار کولی نو اول باید په خپل خلکو کې کړی خپل ولس یې ونوي فیصد بېدینه دی دوی بیا روان یې مسلمانان مسیحیان کوي یا هندوان مسیحیان کوي یا نور بودایان مسیحیان کوي یا چینایان مسیحیان وي یا نور ملتونه او دینونه چې څونه دي هغوی مسیحیان وي نو که چیرته د دوی هدف خالص دینی هدف وای نو په کار دا و چې مسیح د مسیحیت نړۍ غرب او امریکا دا یو بهترینه اخلاقی دینی روحانی معنوي ټولنه وای ځکه تر ټولو ډیر وسایل هم دوی لري ډیر مطبوعات هم دوی لري ډیر رادیوګان هم دوی لري او ټول دنیا ته خیر هم د دوی د دوی په ګمان باندې د منګه خیر ورسیږي خیریه موسسې هم د دوی ډېرې دي نو اوله به د خپل ملت د خپل بچیان د خپل خزه دغه به د انجیل مطابق یې ور عیار کړی او برابر کړی به یو خپل خلکو ته به خپل انجیل ور ورښودلی و دوی به یې ور د عیسی علیه السلام په طریقه باندې روان کړي وو چې د دوی نه فارغ شوي بیا به نور خلکو ته ورتله دا چې خپل خلک له د عیسی علیه السلام پیغام نه مني خبره نه مني انجیل نه مني دغه تحریف شوی انجیل لا نه مني الحاد په دوی کې دی بيدینی شهوانیت حیوانیت په دوی کې دی نو نور خلکو ته به دوی د دین کوم پیغام ورورسوي د دین معلومیږي چې په تعریف کې دا دوه ورستنې ټکي ډېر مهم دي چې هغه سیاسي او استعماري حرکت دی سیاسي او استعماري حرکت دی دوی غواړي د دغه ډول کوششونو او هڅو په نتیجه کې په نورو ملتونو کې سیاسي نفوذ وکړي الته سیاستمداران ولري او په محلي سیاستونو کې دوی دخالت ولري او د هغې له لارې نه داسې نظامونه قایم کی چې هغه نظامونه بیا د دوی د حکومتونو تابع وي یعنی مسیحي مبلغین راشي افغانستان ته په افغانستان کې دغه ډول سیاسي ټولنې چې دا نن مو تاسو وینو دغه ډول اجتماعي ټولنې چې دا موږ تاسو نن وینو او دغه ډول ادبي او فرهنګي ټولنې چې دا موږ تاسو نن اوس وینو دغه ډول مدني ټولنې چې دوی د مدني ټولنې په نامه باندې یا د بشر د حقوقو په نامه باندې دا یو یو واري راپورته کی تشکیلی کی تقویه کی تغذیه کی وی روزي او بیا دوی قدرت ته ورسي چې کله قدرت ته ورسي نو بیا دغه نوی حاکمان د دغه هوا د ټول وسایل د دوی په اختیار کې ورکوي او که ځینې قراردادونه ورسره کوي هم قراردادونه د دوی په شخصي رشوتونو باندې ولاړ وي دوی ته پکې یو څو ډالر ورکړل شي نور د ملت سرمایه بیا بل خو روانه او دا ځل د سرمایه د چلولو په لار کې دوی هم ورسره پیټي چلوي تر سمندره دوی هم تر اړې پورې ورسره وړي چې بس منګ هم در سره وړو دا خپل وسایل هغه سره ورچلوي وروړي ور نه یوازې دا چې دفاع نه کوي د خپل هیواد د خپل عقیدې نه د خپل مادي وسایلو نه د خپل خزانو نه ځمکې لاندې خزانو نه بلکې دوی هم ورسره وي دا ورې چلولو کې ملګري وي نو تبشیر یا تنصیر یو سیاسی استعماری حرکت دی چې د دین په بڼه باندې خوریږي او چلیږي دا کله نه شروع شو تاریخ د کله نه شروع شو د اتلسمې پیړۍ په اوایلو کې اتلسمې میلادي پیړۍ په اوایلو کې د مسیحیت علما دې ته متوجه شول چې باید نور دوی په علمی او فرهنګي ډګر کې او د دلیل او د معنویت او د روحانیت لاره د مسلمانانو په ټولنه کې کار وکوي او دوی د استعمار ځای ناشتي شي د استعمار باره کې هم تاسو درس واخیست کنه چې ټول اسلامي هوادونه یې واري مستعمره شوي وو هغه چې کوچېدل نو په ځای باندې وي یو څوک راتلل په ځای باندې د ولس خلک چې دوی روزلي وغه راغلل خو د هغوی لپاره د مشاورینو او د هغوی لپاره د لارښوونکو ضرورت و هغه ځای یا هغه خالیګا دغه مسیحي مبلغونو دک هغه خالیګا دوی دک کړه د نن تقریبا درې سوه کاله مخکې دوی انجیل ډېرو آسیایي ژبو ته چې په هغه جمله کې اردو هندي فارسی او د نن نه یو سل او پنځلس کاله مخکې پښتو ژبې ته تورات او انجیل ترجمه کړه ما د تورات او د انجیل یوه نسخه ولیدله چې د نن نه یو سل او پنځلس یا شپاړس کاله مخکې په لندن کې چاپ شوې وه په پښتو ترجمه شوې وه او بیا په لندن کې چاپ شوې وه تاسو ته یوه خبره وکړم هغه ده چې د تورات چې دی دا په انجیل کې شامل دی ځکه عیسی علی السلام چې راغی هغه د موسی علی السلام دین معنی او دغه کتاب یې معنی دغه کتاب منسوخ نه کړ بلکې هغه د خپل دین د خپل شریعت برخه وګرځوله بس امر ورته شوی دا يهوديان دي چې مسیحیت نه مني مسیحیان عیسایان يهودیت مني او موسی علی السلام هم مني خو يهوديان عیسایت نه مني نو ځکه په تورات کې انجیل نشته ده خو په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته تورات کې په انجیل کې تورات هم شته ده او انجیل هم شته ده په انجیل کې تورات هم شته او انجیل هم شته خو په تورات کې بیا انجیل نشته ده ځکه تورات مخکې نه ده انجیل وروسته ورپسې راغلی نو مسیحیان چې څونه دي د نن زمانې هغوی تورات هم مني او انجیل هم مني یو ته عهد قدیم وایي یو ته عهد جدید وایي هغه عهد قدیم دوی تورات او زبور ته وایي او عهد جدید انجیل ته وایي دوی خپل کتابونه ترجمه کړل په تیرو دوه دریو سو کلونو کې آسیایي ژبو ته او بیا یې هغه دلته راولېږل خواره یې کړل او د هغو دپاره دوی په خپله راغلل په اسلامي نړۍ کې هر مختلف ډول فعالیتونه شروع کړل ځینې راغلل دلته یې فعالیتونه د طب او طبابت په مجال کې شروع کړل ځینې راغلل په شرق کې چې څونه مسیحي خلک موجود وو که په لبنان کې وو که په سوریه کې وو که په عراق کې وو که په مصر کې وو که په ترکیه کې وو د دغو خلکو سره د ملاتړ په خاطر راغلو دا زموږ د دین ورونه دي زموږ دیني ورونه دي دوی لپاره موږ کار کوو دوی سره مرسته کوو چې کله دلته راغلل په مشرق کې یا په اسیا کې چې څونه په افریقا کې چې څونه ځایي مسیحیان پراته وو هغوی یې چارج کړل تقویه یې کړل د مسلمانانو په خلاف یې عیار کړل تعلیمي مراکز ورته برابر کړل او د هغوی دپاره یې تګلارې جوړې کړې د هغوی دپاره یې مادي وسایل په اختیار کې ورکړل نو هماغه و چې د تنفیر دغه اوسنۍ حرکت د تو د تیرو دریو یا درې نیمو سو کلونو راهیسې شروع شوی تر اوسه پورې روان دی ښه په اوج کې روان دی تر اوسه پورې دوی د دوه زره او اووه سوه نه زیاتې راډیوګانې په اختیار کې لري تنفیري حرکت تر دوه زرو او اووه سوو زیاتې راډیوګانې لري چې د نړۍ په یو شپېتو ژبو باندې خپرونې کوي یوازې د افغانستان لپاره چې څومره مسیحي رادیوګانې کار کوي په پښتو ژبه هم مسیحي رادیو شته ده تاسو به اورېدلي چا چا اورېدلي دي مسیحي رادیو په خپرونې چا چا اورېدلي لاسونه پورته کوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس یو دولس په تاسو کې چا چا په فارسي ژبه باندې د مسیحي رادیو خالص مذهبي رادیو خپرونې اورېدلې دي ډیرو کسانو په تاسو کې چا چا په ازارګي ژبه باندې په ازارګي لهجه باندې اوریدلې دي ډیرو اوریدلې استاد اوریدلې ما اوریدلې او یو ورځ لا یو ترانه پکې ویل دي موسیقي سره ای عیسی مسیح ای خدای ما بیا به ملک هزار بیا به ملک هزار ما ولیدا د لګان اوس بامیانو تم راغواړي بیا به ملک هزار بیا به ملک هزار په هزارګي ژبه باندې هم شته په بلوچي ژبه باندې هم شته په ترکمني ژبه باندې هم شته په ازبکی ژبه باندې هم شته او بیا د هرې ژبې د هرې ژبې د مختلفو لهجو ویونکي د دوی سره شته ده یو به وګوري په مرکزی لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په جنوبي لهجه باندې د پښتنو غږیږي یو به وګوري په شرقي لهجه باندې د پښتنو غږیږي د هرې سیمې خلک د ځان سره پیدا کړي او د مختلفو هیوادونو نه یې خپلې څپې افغانستان ته راډیوي څپې افغانستان ته متوجه کړي دي د دې نه علاوه په دې باندې به بیا وروسته وغږېږو چې په افغانستان کې تنسیر کم رول لري او په څه مسیر کې او په څه رفتار کې روان دی خو بېرته به راشو دا چې دوی ولې د مسلمانانو په هیوادونو کې د فعالیت ډېره دلچسپي لري تاسو د نقشې ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جزیره العرب کې مبعوث جزیره العرب چې و یوازې مکه مکه مکرمه داسې و چې په هغې باندې د مشرکینو د دین حاکمیت و په دینی لحاظ باندې خو دغه مشرکینو به هم یهود خپل یو ډول استادان به غنل او د امدغه مکه خلکو به د مسیحیت زده کړې کولې د يهودیت زده کړې به کولې او په ډیرو مسایلو کې به هغه ته رجوع کول او دغه نه به پښتنه کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزي ام المؤمنین خدیجه الكبرى رضی الله تعالی عنها د ترزو یې څنو مې ورقه بن نوفل د کوم ځای وو د مکې او د ویلوی کورنۍ سره وو مشر سپینګیره وو هغه په کم دین مذهب باندې و مسیحیت باندې په مکه کې دیننه مسیحي تر ټولو مخور مشر سره کې مسیحي او بیا چې کله د مسلمانانو سره د دوی د مشرکینو جنگ او جنجال راغی نو بیا به يهودو ته ورته ویل او هغوی ته به ویل چې تاسې اوس ووایئ چې دا د موږ دین حق ده او که د مسلمانانو دین حق ده هغه فتوا یې له چا نه غوښتله يهودو نه غوښتله همدغه قریش ولاړل يهودو ته کېناستل او د هغوی د ملایانو نه یې پوښتنه کول چې تاسو اوس موږ ته فتوا راکړئ چې دا د موږ دین حق ده که د هغوی دین حق د مسلمانانو دین حق نو رجوع به یا مسیحیانو ته کوله یا به يهودیانو ته کوله نو د خپل جزیره العرب د منځ مرکز هم د مکه مکرمه هم د اغن خلاص نه و د يهودیت او د مسیحیت نه دیم ته متاثر و مدینه منوره خو و د يهودانو ال د خو د يهودو حاکمیت ور باندې په اقتصادي لحاظ هم يهود وو او په معنوي لحاظ باندې هم يهود وو اوس او خزرج دوی په ټول خو اعتقاد درلود ځکه په دوی کې علما او دوی ته به اهل کتاب ویلي د الهي کتاب پیروان به ورته ویلي د عراق طرف ته د حیره سیمې طرف ته دلته هم مسیحیت وو شام خو ټول په خپل مسیحیت وو ځکه شام د ترکیه سره نښته وو دا ترکیه ده او دا شام ده په شام کې د مسیحیت مرکز وو او تاسو به سیرت کې لوستلی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړکتوب کې د خپل تر سره د شام خواته سفر وکاو د تجارت سفر په لار کې د چا چا سره مخ شول د راهبانو سره دغه سنوي دغه راهب بحیرا راهب سره مخ شو او هغه ورته توصیه وکړه چې دا د سړی دی د برکه تاسو پام کوی نو شام د مسیحیانو هیواد دی خو ته یمن خواته چرشي په یمن کې هم يهودان او هم مسیحیان وو يهودان ته ختم شوی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر لږ پاتې وو مسیحیان ځکه پکې ډېر وو چې تاسو د یمن وګورئ او د یمن سره دغه تنګی څه نومېده باب المندب او دې خوا ته دغه څه ده دغه اریتریا ده چې دا نن نن زمانه کې ورته اریتریا وایي په هغه زمانه کې ورته حبشه ویلې په حبشه کې دلته کم پادشاه و نجاشي و نجاشي په کم مذهب باندې و مسیحیت باندې و نو دغه مسیحیت د حبشې نه د دغه تنګي له لارې نه یمن ته راغلی و یمن هم مسیحي شوی و جزیره العرب کې دلته مسیحیت وو په دې ځای کې مسیحیت وو په مدینه منوره کې يهودیت وو په شام کې مسیحیت وو مصر او اسکندریه دا خو د مسیحیانو مذهبي مرکز دی دغه غاړه کې لیبیا ده که تونس ده که الجزایر ده که مراکش ده دغه سیمه ټوله که دې خواته چاد ده که سودان ده دا سیمه ټوله شو مسیحیت نیولې و په هغه زمانه کې نو اسلام دغه ټولې سیمه د مسیحیت نه ونیولې فتح یې کړې او د دغه سیمې خلک یې مسلمانان کړل تر هغې وروسته د شام خلک او د شام نه وروسته بیا د ترکیې خلک دا یې مسلمانان کړل چې دا نن ترکیه ده په هغه وخت کې قسطنطنیه نومېده دا یې مسلمانان کړل او تر هغې اخوا ته بیا دې خوا ته چې راځي د قزوین خوا ته یا بحر خزر خوا ته ارمنیان ارمنیانو ته اسلام ور ورسید او د هغه د لارې نه بیا اسلام د ارمنستان نه هم اخوا ته ګرجستان نو تاسو ورېدلی ابخازیا به ورېدلی په دې سیمه ته اسلام ورغی ګرجستان چې د نن ورځ د هغه سره د اذربایجان سره هم سرحد ده الته هم اسلام ورسید نو دا سیمه هم اسلام ونیول د مسیحیت نه دا سیمه هم اسلام ونیول د مسیحیت نه اسپانیا هم چې هغه وخت مسلمانانو اندلس کړه د اسلام له مسیحیت نه ونیوله دغه مسیحیان چې دا نن ورځې د تنصیر هغه شروع کړی دوی وایي چې موږ به له اسلام نه دغه سیمې بېرته نیسو ځکه دا یې له موږ نه نیولي دي نو موږ به یې بېرته تېنه نیسو دلته یې خلک مسیحیان مسلمان کړي دي موږ به د دې سیمې مسلمانان بېرته مسیحیان کوو ځکه د مسلمانانو سره دښمني ډېره کلکه ده او خپل ټول وسایل خپل ټول خپل ټول توجه د مسلمانانو د هوادونو ته کوي په عین وخت دوی عیسایان هغه هندستانیان هم غواړي هندوان هم غواړي چې هغه کی مسیحیان کی چینایان هم غواړي چې مسیحیان کی او په د منځنۍ افریقا کې دلته بت پرستان دي دا هم غواړي چې مسیحیان کی دلته په شرقي اسیا کې کاغه جاپانیان دي کاغه ویتنامیان دي کاغه لاوسیان دي کاغه فلیپینیان دي او کاغه د نور سیمو خلک دي د بودایي سیمه چې څومره ده د دې سیمې خلک هم دوی ځینې عیسائی کړي دي او ځینې نور د اوس کار باندې روان دي په جنوبي کوریا کې تر ټولو لوی مرکز د مسیحیت دی او د افغانستان چې څومره د مخې مسیحیان راغلي وو مبشرین یا عیسائی مبلغین هغه د کوم ځای وو د کوریا وو ځکه کوریا د امریکا یو بل اړه ده په شرقي اسیا کې د اسیا په شرق کې کوریا یو بل اړه ده دې ځای کې نو دوی ځکه د مسلمانانو خواته ډېره توجه کوي ګوري الله فرمایي دا د کوم بنده خبره نه ده د کوم تاریخ خبره نه الله فرمایي ولن ترضى لن په عربي ژبه کې د نفي او د تأبید د پاره ده نفي معنا ده چې یو کار ته نفي کوي وایي چې دا به نه کیږي دا به نه کیږي د غیر لپاره لن راولي خو که د لن په ځای باندې لا ووایي لا لا هم همدغه معنا ورکوي خو په لا کې معنا دا ده چې دا اوس دا کار نه کیږي او په لن کې معنا دا ده چې هیڅ کله به ونه شي ابدا قطعا به ونه شي لن دومره مضبوط ټکی ده نو الله فرمایي چې ولن ترضا هیڅ کله به راضي نشي د تاسې نه عنک یا رسول الله د تا نه د تا د امت نه اليهود ولا النصارى نه يهودان او نه نصارا حتی تر هغه پورې تتبع ملتهم تر څو چې ته د دوی دین ومنې تر څو چې د دوی دین د منلای نه تر هغه درنه ناراضي کیږي دا د الله فیصله ده د الله وینا ده الله فرمایي چې یهود او نصارا تر هغه پورې د تاسو نه نه خوشاليږي نه راضي کیږي تاسو ورته سم خلک نه ښکاري سوله در سره نه کوي په قرار نه کینی تاسو په قرار نه پرېږدي تر څو پورې مشه د دوی دین نه منلای دا د الله وینا ده دوی د الله مخلوق دی الله پیدا کړی الله د دوی د زړونو نه خبر ده الله مونږ ته دا پیغام راکړي چې دوی د تاسو نه تر هغه ناراضي کیږي تر څو پورې چې تاسو کافر شوی نه یاست او اسلام هم نه پوي او په بل آیت کې الله فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم دوی به همیشه وي چې تاسو سره به جګړه کوي همیشه به وي ولا یزالون یقاتلونکم د بلاغت علما وایي چې د لا یزال ټکی چې فعل مضارع باندې ور داخل شي نو هغه یو تجدد استمراري افاده کوي یعنی د هر وخت لپاره به دوی نوې نوې جګړه پیل کوي جګړه به روانه وي خو شکلونه به بدلیږي هر وخت به دوی یو نوې جګړه شروع کړې وي په نوي شکل کې به روانې در سره کله په استعمار په شکل کې کله د استشراق په شکل کې کله د تنصیر په شکل کې کله د انجوګانو د مؤسساتو په شکل کې کله د فوج په شکل کې کله د رشوتونو په شکل کې کله د مکتبونو د تعلیم په شکل کې کله په تاسو باندې د ولګي د مسلطولو په شکل کې په یو نه یو ډول باندې دوی به د تاسو په خلاف همیشه جګړه کوي دا د الله وینا ده ولا یزالون دوی به همیشه وي یقاتلونکم چې د تاسو سره به قتال کوي جګړه به کوي حتی يردوکم تر دې چې تاسو راوګرځول اسلام نه مرتدم کی عن دینکم تاسو د دین نه د اسلام نه تاسو راوګرځوي ان استطاعوا کدی وکولای شي یعنی همیشه به دوی په دې کوشش کوي چې مسلمانان د اسلام نه وباسي دا دی الله وینا ده او دوی هم نه پټوي دوی هم وایي بس دا سیمه د منګه دا به بیرته د منګه کیږي نو ګور دې مطابقت ته وګورئ چې الله هم وایي چې تاسو دوی نه پرېږدي تر څو چې په اسلام یاستئ او دوی هم وایي چې دا سیمه مونږ نه پرېږدو ځکه دا د مونږ خپله وه د دې سیمې خلک د بیرته مغه دین ومني چې هغه د مونږ وو دا د مونږ دین دی دا دې ومني بیا یې پرېږدو کنې تر هغه وخته به بمبارونه هم یو مشکلات به وي دې خبره باندې وروسته راځو چې په اسلامي ملکونو کې دوی د کومو کومو لارو نه راځي او څنګه کار کوي نو د کامیابۍ راز د دوی په څه شي کې ده ولې دوی کامیاب دي هر خواته ورځي مسیحیت ګوري دلته ما تاسو ویل چې په فلسطین کې او په دونه ځای کې دوی دا ټول اروپا ونیوله مسیحي یې کړه ټوله روسیه یې ونیوله مسیحي یې کړه ټوله امریکا یې ونیوله مسیحي یې کړه او افریقا یې زیاته برخه واخیستله مسیحي یې کړه او په شرق کې دلته لوی لوی منځنۍ منځني ختیځ کې لوی لوی اډې لوی لوی ځایونه واخیستل مسیحي کړه شرقي اسیا یې واخیستله دا یې مسیحي کړه استرلیا دوی ورته راوکو چې دلته یې مسیحي کړه او په دنیا باندې د مسیحیت داسې یو جال خور کړی چې هیڅوک ترې خلاص نه دی دا کامیابي د دوی په څه شي کې ده کامیابي د دوی په دریو ټکو کې ده اول ټکی چې د دوی هغه پلاننګ ده برنامه ریزي دوی هیڅ یو ځای ته داسې بې برنامې بې پروګرام بې ترتیب نه ورځي د سلو کلو پروګرام هم دی یو ځای لپاره جوړوي د پنځوس هم جوړوي د شل هم جوړوي د یو کال هم جوړوي د یوې میاشتې هم جوړوي چې هر چیرې ورځي دوی په تنسیق باندې یو بل سره په هماهنګۍ باندې ورځي یو کار یو روپۍ هم دوی به برنامه او به هدف نه مصرفوي د موږ غوندې نه دي چې بس د دې خواته کار شروع کړی هغه خواته شروع کړی زه له ده نه خبر نه یم دی له ما نه خبر نه ده هغه بیا له بل نه خبر نه ده بلکې یو بل سره لګیا یو چاته کافر وایو چاته بې مذهب وایو چاته بې دین وایو صوفیان د سیفیانو سره وران دي سیفان د صوفیانو سره وران دي نه دوی ټول سره مشترک دي په بین المللي یو نړیواله ټولنه لري دوی د تبشیر چې څونه مسیحي کلیساوي دي دا ټول په خپل منځ کې مسیحي هغه لري ټولنه لري بین المللي او کوششونه یې هلته منظم کیږي بیا د هر چا ساحه ټاکلی کیږي هلته نفر ټاکلی کیږي د هغه لپاره بودیجه تشکیلیږي بیا د هغه لپاره موده تعینیږي بیا چې پغه کې مشکلات راشي چې پغه موده کې وي خپل هدف ته نه رسیږي پغه کې بیا دوی توسعه راولي نو کارونه د دوی ټول د برنامه مطابق د پروګرام مطابق او د ترتیب مطابق روان دي دا څه نه ده چې بس نن د چلم ولا غوړه بیرته راغلم خلاصه کیسه ختم شو یا پرون می جهاد کړو نن نه کوم ختم شو بس نه د من کارونه غیر منظم غیر مرتب دي یو بل سره هماهنګ نه یو د دې کارونه په ټوله دنیا کې هماهنګ دي او هماهنګي او ترتیب داسې یو شی ده چې دا انسان په خپل د کامیابی خواته بیایي مثلا زه تاسو یو مثال وایم که زه اوس وغواړم چې یاره زه ځان ته یو کور جوړ کړی وای او نن هم وایم یار چې یو ښه کور مې جوړ کړی وای ځان ته او کال ته بیا وایم چې یار یو ښه کور مې جوړ کړی یو ښه باغ ګوټه یې پکې وای بل کال ته بیا چې یار چې یو ښه کور مې جور کړی دا بچیان مې پکې خاص وده وسېدل یاره چې یو کور مې درلودی بیخي به بېغدا کرایو مشکلات نه به خلاص وم په دې باندې به زه کور جوړ کړی شم نه په دې کور نه جوړېږي اوس بل ځل زه د کور جوړولو ترتیب جوړوم زه باید ځان ته کور جوړ کړم کور څنګه جوړ کړم پیسې نه لرم یاره افلانه حاجي صاحب خو ډېر نیک سړی ده د ده نه به یو څو روپۍ په پور واخلم یو څو روپۍ ورته نه په پور واخلم او په هغې باندې ده ته مو چې حاجي صاحب تا ته خو الله ډېرې درکړي دي او ته ماته یو څو روپۍ په پور باندې راکړه چېرې زه هلته ځان ته یو جریب ځمکه ورباندې اخلم الله به راکې در به کوم دی حاجي صاحب ما باندې اعتماد ده بالکل حاجي صاحب ته ورغلم دی حاجي صاحب نه زه مثلا 50000 یو لک روپۍ مې ته واخیستې هلته مې یو جریب پټۍ باندې واخیسته پټۍ به داسې ځای کې پلان ترتیب مې دا دی چې دا به د سړک په غاړه باندې یو ځای اخلم سړک په غاړه مې چې واخیست هلته مې زه اوس کور پکې نه ځم اوس ترکاري پکې کرم روانې اوبه لري کاریز ورته را روان دی ترکاری سرک ته پاسان را وباسم کلی ته نږدې ده درې څلور پنځه کاله په هغه کې ترکاری کرم هغه ترکاری ما ته دونه پیسې کې چې د ابي صاحب پیسې پنځه کاله بعد بیرته ورکوم چې د ابي صاحب پیسې مې پنځه کاله بعد بیرته ورکړې اوس هم چې ماشاءالله دا خو دا د ما لپاره ځمکه راته مفته پاتې شوه ا چې مفته پاتې شوه د دې لپاره زه بل پلان څنګه سنجوم هغه دا کوټې به څنګه جوړوم دا پیسې د دې لپاره به څنګه کوم زم چې یار د مځکه ما په داس ځای کې د پلان په نتیجه کې مې اخیستې چې دې دا سطح ډېره جګه ده نو اوس زه یو چاته هم چې واله که تا خو یو بلا کاروبار ده بس ته بیا خشمالان راوله دی ما پټی به ټیټ کړي بس تا ته زه دا په دوه لکه روپۍ باندې دا خاوره درکوم ته پکې خشمالي وکړه دا خاوره به ته خرڅه کړې خښته به دې شي داش به دې شي حساب کتاب به دې شي ځمکه خو نه وړه ځمکه خو ماته پاتې ده هغه یو کال پکې کار وکړ د درې کال د درې لکه روپۍ هغه پکې نقد کړې یو لکه ماته راکړي ځمکه خو یې نه وړه کنه ځمکه یې وړه پاتې شو هغه خاور وړل نه ماته تاوان شو که ګټه شو ګټه شو چې نه وړي بس ځکه لګ راټیټه شو هغه بیرته شیان مان پکې را پیدا کړي شی بیرته جوړي اسد هي ځکه له شروع نه ما جګ از مکه اخیسته و پلان مې درلوده داسې نو چې پلان مې درلوده ا پیسې راته پیدا شي هغه پیسو باندې زه ځان لپاره ځمکه جوړوم کور جوړول شم نو دغه ډول پلان چې شروع نه زه ولرم په هغه کې عملی قدمونه او چتول شم او که به پلان روانه منو لس کاله بم وایم چې یو کور مې درلودی شل کاله بعد بم دی یو کور خاون نشم د منګه مسلمانانو کارونه او کوششونه بس دغه څه بې پلان او بې ترتیب دي دوی یو روپۍ هم بې پلان نه مصرف کوي دا د کامیابی اول راز ده دویم راز یا دویم شی چې د دوی د کامیابی راز پکې نغښتې هغه د دوی صبر ده صبر صبر او حوصله ډېرو لرو لرو ځایونو ته غرونو ته د جهاد په وخت کې به د غربي مؤسساتو نرسان انجونې او ډاکترانې د پاکستان نه نورستان ته راتلل د پاکستان نه به بدخشان ته راتلل د پاکستان نه به بامیانو ته راتلل تخار ته به راتلل فاریاب ته به تلل او هغه وخت تاسو ته معلومه وي چې لارې د موټرو نه وي یا به پیاده تلل یا به په اسونو باندې یا په وښانو باندې یا به په یو میاشت دوه میاشتو کې هلته کل نن یو کلي کې سبا بل کلي کې بله ورځ بل کلي کې هلته به سفرونه کول پېغلې پېغلې نجونې یې صبر کوي د کور نه لرې د مور نه لرې د ورور نه لرې د خپل بوایفرنډ نه لرې راځي بس چېرته په یو لرې وطن کې څو څو کاله تېروي څو څو میاشتې تېروي او دا نه وایي چې دا کار دې موږ بس نن وکړم دونه د نور بس په سلګونو کلونه دوی لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي تومانه کېږي نه صبر پکې ډېر دی دا دونه دنیا دوی نیولې دا ټوله په صبر باندې نیولې الهي نصرت ورسره ملګری نه دی ځکه الله باطل سره مرسته نه کوي باطل په حق باندې مسلط کوي اول دوی پلان دی په پلان کې د دوی ډیر شان دي هر څه لپاره پلان جوړوي د حاکمانو د تابع کولو لپاره پلان جوړوي د حکومتونو د پرځولو لپاره پلان جوړوي اقتصادي پلانونه جوړوي تعلیمي پلانونه جوړوي ډیر شان د هر څه لپاره پلان جوړوي دویم پکې د دوی صبر ده صبر او دریم شی پکې د دعوت لپاره یو نصاب او استراتیژي ده دوی دعوت داسې نه کوي چې د خلکو نفرتونه ځان ته راوپاروي بلکې چې هر چېرته تللی وي په داسې یو ډول باندې خلک ځان ته را دعوت کوي چې اوله د خلکو باید له دوی سره مینه پیدا شي هلته یو کلینیک جوړ کړي هلته یو شفاخانه جوړه کړي هلته د مسکینانو ته غلې ور ورسوي په واورو کې لارې ورته خلاصې کړي داسې کارونه وکوي کلینیک جوړ کړي یو د زخمیانو لپاره ایمرجنسي هسپتال جوړ کړي شفاخانه جوړه کړي داسې کارونه وکوي چې د هغو خلکو اعتماد په ځان باندې قائم او د هغه لزړونو نه دا خبره او باسي چې منګه پردي او منګه دښمن یو دي دوی نه بلکې دا ورته وانمود کی بلکې په عمل نه ورته ثابت کی چې موږ تاسو دوستان ولې دي سختي مشکلات ورځ کې موږ تاسو سره نه دا اوس در سره نه یو چیرې دا مسلمان دي چیر دغه عرب دی چیر دغه شیخ دی چیر دغه بزرګ دی چیر دغه فلانه صاحب دی بس هم دا مونږ چې پرون هم در سره او نن هم در سره یو نو دوی د دعوت لپاره یو ستراتیژي لري یو تګلار لري او هغه په مراحل باندې ولاړه ده اوله مرحله دا ده چې د خلکو له زړونو نه خپل نفرت وباس دویمه مرحله دا ده چې د هغوی اعتماد په ځان باندې قایم کړي درېیمه مرحله دا ده چې دوی په خپل الته خلکو ته مخاطب نشي بلکې د سیمې خلک ورته راورځي او هغوی راپورته شي دا کار انجام کړي ځکه د دوی مشران وایي وایي چې ونه غوڅوي نو د ونې په یو شاخ به یې غوڅوي چې ونه غوڅوي د ونې یو شاخ به راواخلي هغه به تبرګي ته ور واچوي بیا به د هغې وروسته دا ونه غوڅوي چې تر څو په تبرګي کې د ونې شاخ نه وي هغه ونه نه راپرېوځي دوی وایي چې مسلمانان د دریمه مرحله کې مسلمانان به د اسلام نه وباسي او کې به معتمد کسان جوړ کړي په مختلفو طریقو باندې او بیا به هغه ته دا وسایل په لاس ورکړي چې هغه په خپل ملت کې په خپل کار وکړي د اسلام نه وباسي کاری وسایل د کامیابی د خو رازو د خورولو وسایل د دوی چې د تنسیر د خورولو یا د خپل دعوت او حرکت د خورولو وسایل څه دي په دې کې دوه ډول دي یو هغه مساعد یا کومکی وسایل دي چې د دوی سره کومک کوي پکې یو هغه دي چې دوی په خپل قصدي تور باندې په کار اچي هغه چې کومک ور سره کوي هغه درې شیان دي یو د فقر لوګه نستی دویم د جهل ناپوهي او دریم د مرزونه دوی د دنیا په هغه سیمو کې ښه کار کولای شي چې الته دا درې شیان موجود وي یو الته څه شی موجود وي نستی موجود وي چې نیستي موجوده وي چې زه له لوږې مرم ما ساړه کېږي بچیان مې کنګل کېږي چې چې مسیحای ته چې یهودی چې خپله ابلیس را شي هم زه مخې ته ورجګېږم او چې بس د بچیانو په خاطر باندې مې ورته کوم ځکه نیستي لوږه فقر دا ډېر سخت شی دی د دې تحمل څوک نه شي کولی ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کاد الفقر ان يكون كفرا نږدې ده چې فقر کفر شي یعنی د فقیرۍ په سبب باندې خلک کافر شي دوی د دنیا په داسې ځایونو کې کوشش کوي چې هلته ورشي چې هلته فقر او نیستی موجوده وي او که بل فرض موجوده نه نو هلته باید موجوده کی هلته باید جنگونه راولاړ کی اختلافات حکومتونه او پر ځای قومونه د بل په خلاف راپورته کی چې بیا امنیتي خوره شي چې بیا امنیتي خوره شي زراعت باندې کیږي چې زراعت ونه شو اقتصاد بنوي صنعت بنوي فابریکې بنوي او خلک چې په جنگونو باندې اخته شي بندونه به وران شي کاریزونه به ود شي ویالې به ډکې شي تجارتي لارې به بندې شي پلونه به یو د بل لپاره ونړوي نو فقر به راشي چې په کوم ځای کې فقر نه وي هلته باید دوی فقر راولي د فقر د راوستلو عوامل برابر کړي دا یو دویم مرض مرضونه چې کوم ځای کې ډېر وي لوی لوی وباګانې وي یا د جزام ناروغي وي یا مثلا نور د نسناستې ناروغي وي یا نور لوی لوی ناروغیانې وي د دوی دپاره د غذای حکومتونه ناتوانه وي چې خلکو ته واکسین ورسوي یا دوا ورسوي هغوی فورا اپیل کوي غرب ته چې غرب ته اپیل وکوي غرب به خپل موسسې ورته راولېږي خپل موسسې ورته راولېږي هغوی به هلته هم خلکو ته دوا ورکوي او هم بیا خپل دعوت چلوي او دریم دوی داسې ځایونو ته ځي چې هلته ناپوهي جهل زیات وي بېسوادي پکې زیاته وي بېسوادي چې په کوم ځای کې زیاته وي هلته دوی ډېر کوشش کوي ور روان چې داسې غرنۍ علاقې وي یا صحرایي علاقې وي یا ځنګلي علاقې وي هلته دوی ډېر کوشش کوي چې ځان ور ورسوي ځکه چې هلته خلک د دوی په مقصدونو او په اهدافو باندې نه پوهېږي د دې د کارونو تر شا چې کم پټ نغستی مقاصد دی پاغو باندې خلک نه پیږي چې کته هر څور ته وای چې دا تا دښمن دی او نه الته کارج راته تازه کوي دی لار راته وروي حرفي کورسونه د الکانو لپاره د جنونو لپاره برابروي نو زه د تا څنګه ومنم چې ته دا دښمن دی ځکه هغه په دې نه پیږي چې د تر شا نور شیان پراته دي هلته په خلکو کې دینی شعور او تاریخي معلومات او د مستقبل په اړه باندې اټکل او تخمین دا نشته ده یا کمزورې دي دا درې هغه وسایل دي یا هغه عوامل دي مساعد یا کومکی عوامل دي چې د دوی سره مرسته کوي چې دوی خپل دعوت ال تخپور کړي اول څه شي دی فقر دویم څه شي دی جهل دریم څه شي دی مرض که چیرته دا شیان په کوم ځای کې نه وي الته باید دوی را پیدا کړي الته باید را پیدا کړي که هیواد کې علم وي پوهنتونونه وي مدرسې وي علما وي باید دوی هلته جنګ مسلط کړي چې پوهنتونونه بند شي تعلیمي ادارې بندې شي تحقیقي مراکز بند شي پوهان کډه وکړي لاړ شي اروپا ته بل ځای ته وتښتي روسیې ته لاړ شي علما کډه وکړي مذهبي اختلافات په خلکو کې خپاره کړي یو په بل باندې اعتماد ونه کوي دې ملا خبره نه منم دی خو فلانی دی د هغه ملا نه منم هغه د ابستانی دی د بل ملا نه منم ځکه هغه د فلانی ملا نه زده کړه کړې ده نو دا مشکلات په خلکو کې را پیدا کړي خلک په خپل د علم نه تخته کوي په ځای د چې ملا ته ورشي د ملا نه تختی وي د ملا کې خفلانه جنجال دی دغه ډول به اعتمادیان را پیدا کول په خلکو کې ترڅو په خلکو کې قصدا جهل راشي ناپوهي ورکې راشي خلک دې پوه نه دي روحاني نه دي عالم نه دي مربي نه د دونه وتښتي کینه ورسره وساتي کنه وتښتي دا هغه طبيعي عوامل دي اوس هغه وسایل چې دوی په کار اچوي هغه څه شي دي کوم وسایل چې دوی په کار اچوي په هغه کې تر ټولو لوی طب او طبابت ده یا طبي خدمات دي کلینیکونه دي شفاخانې دي سور صلیب دی د ته ورته نور په زرګونو زرګونو طبي کارونه او طبي خدمتونه دي چې د غیر لار نه د خپل پیغام خلکو ته رسوي دویم په هغه کې میډیا ده تلویزیونونه دي رادیوګان دي اخبارونه دي مجلې دي نور د ټولنیزو رسنیو وسایل دي انټرنیټ ته تر هغه وروسته دریم شي چې دی هغه تعلیم دی تعلیم پوهنتونونه جوړول مکتبونه جوړول لیسې جوړول کورسونه جوړول په یو وخت کې ما د پېښور په ښار کې د نن تقریبا ولس اتلس کاله مخکې چې ځالته وم ما یو اټکل غوندې شمېره را جوړه کړه یوازې د پېښور د ښار په منځ او شاوخوا ځایونو کې تر زرو د انګلیسي ژبې تر زرو کورسونو زیاتو یوازې د افغانانو لپاره ما په هغه وخت کې تعجب کاوه چې دا دونه ډېر کورسونه او یوازې د ژبې د زده کړې لپاره ولې پکې چېرته نور غټ غټ د نورو شیانو علمي کورسونه نشته ده د نورو شیانو کورسونه ولې نشته چې یوازې د ژبې کورسونه زه په دې نه پوهېدم چې دوی به یو وخت به په زرګونو ترجمانان پکارېږي اوس راته معلومه شوه چې دوی خو ترجمانانو ته ضرورت درلوده چې د هر ګروپ سره باید یو دوه ترجمانان روان او په هر دفتر کې یو دوه ترجمانې نجونې او ښځې دا موجودې وي دغه ترجمانانو ته ضرورت ګور دی دا پلانینګ کار دی که دوی دې ترجمانۍ راغلي وای کسان ورسره نه وای نو بیا به په خبرو چا پوه کول چا به رهنمایي کول او دغه زرو کورسونه هر یو به دوه سوه درې سوه څلور سوه پنځه سوه متعلمین درلودل په غیر اختیاري ډول باندې موږ د دوی په منګولو کې ورلوېدلي وو مکتبونه ورته پرېښي وو لیسې ورته پرېښي وې هله کورس وایو صحیح دی چې هغه یو مفید شی و خو اوس دغه فایده د چا په ترازي کې ولوېده هغه چې زده کړه د چا سره ودرېدل د چا دفترونه په ودان شول د چا ګروپونه ور باندې ودان شول چاته لارې ور وښودې د چا په صف کې ودرېدل دا بیا شل کاله وروسته معلومه شوه تعلیم د دوی د وسایلو نه ده دوی غواړي ابتدایي مکتبونه لیسې پوهنتونونه تحقیقي مراکز علمي مراکز علمي غونډې دا شیان جوړ کړي او د دې لارې نه د خلکو اعتماد په ځان باندې جوړ کړي او بیا په نصاب کې داسې شیان راولي چې هغه د دوی نظریات او د دوی عقیده خلکو ته په لاشعوري ډول باندې وروپېژني څوک پې پوه نشي خو دی بیا د مسیحیت سره اشنا شوی وي له مسلمانانو سره د تعامل پړاوونه یا مراحل څه شي دي درې دي اوله دوی کوشش کوي چې مسلمان له اسلام نه وباسي او مسیحي دویم دویمه مرحله دا ده چې که له اسلام نه ونوځي او مسیحي نشي ها که مسیحي نشي نو له اسلام نه خو دې ووځي خیر په اسلام کې پاتې نشي په اسلام کې پاتې نشي خیر ده که مسیحي هم نشو درېیمه مرحله دا ده چې که دا هم ونه شو او له اسلام نه نه وته په اسلام کې د خراب کړی شي نن دې د مسلمان وي مسلمانانو په کلی کې د موسیږي اما غلطه د بيدینه کړای شي د افغانستان خلک موږ تاسو اوس وینو په دې هیواد کې هغه ټینګ مذهبي خلک دي هغه نه مسیحیت ور سره مني نه له اسلام نه وځي هندویزم ور سره مني یا مثلا بل کفر سره مني بلکې په خپل دین باندې په هر حالت کې ولاړ دي هغه چې کمونستان هم ځان ته مسلمان ویلې کمونستان هم ځان ته مسلمانان ویلې اچھا دا اوس ور سره ولاړ دي دوی هم ځان ته مسلمانان وایي د اسلام نه په حالت کې وتلو ته راضي نه دي خو نور وسایل داسې را برابر کړل داسې تلویزیونونه داسې چینلونه داسې د فحاشۍ مرکزونه داسې نور د لهو العب هغه وسایل چې په اسلام کې خلک له اسلام نه واړول په نامه مسلمان خو نور چې د مانځه وخت شي نه پورته کیږي ځکه هلته ډرامه روانه ده که نه هر چې ډرامه روانه ده نو لمانځه دپاره ډرامه او کله ناکله خو داسې راځي چې ملا صاحب وخت ورته بدل کړي په دې وخت کې ډرامه د زه هم ګورم خیر دی به پس لمونځ کوو تراویح به لږ وروسته وکړو په اسلام کې ملا هم خراب کړه میا هم خراب کړه حاجي هم خراب کړه مجاهد هم خراب کړه پیر هم خراب کړه حضرت هم خراب کړه او شیخ هم خراب کړه صوفي هم خراب کړه ټول په اسلام کې خراب کړل دا درېیمه مرحله ده